د حدو عوام د خپل ځان کې دا معیارات او صفات پیدا کی سورت نور کې چې کم قانون انسداد بد اخلاقی ده نو دا د حکومت ذمہ داری ده حکومت د معاشره دا بد اخلاقونه بچ کی او داغه د پاره قوانین دی صورت کې خودل یو قانون انسداد زناو دویم قانون انسداد تهمتو دریم قانون چې داغه د پاره تمهید پیش کړو مقدمه خواغه قانون حجاب چې معاشره کې د حجاب چونکه دا قوانین در اصل دا اسلامی نظام سره تعلق لره نو الله نور السماوات والارض سره مثل نوره کمشکاتن یو تمثيل پیش د دې نظام چې د اسلامی نظام او د اسلامی معاشره مثال وګوره غیر اسلامی معاشرو مثال د تاریکی ده تیاره ده او د اسلام معاشره او د اسلام نظام چې دغه نور ده الله نور السماوات والارض مثل نوره کمشکات د دې مثال د نور ده د رڼا ده رڼا چرته کمشکاتین فیها مصباح او دویم د دې عمل دی چې دا ملی نافذ شي کله چې دا نظریه زړه کې وي نو هم دا ډیر لوی د خیر ده یکاد زیتها یوزی ولو تمسسه نار دا فکر هم ډیر قیمتي فکر دی چې دا چا دا اسلام د معاشره او د اسلام د نظام فکری خو کله که دې فکر او عقیدې او نظریې د اسلام د نظام سره عمل یو ځای شي دا عوام عمل کې راولي یا حکمران ته قانون نافذ کینو بیا نورون علی نور بیا خو نورون علی نور شو او دغه نظام د اسلام د معاشره او د ملک څنګه چې قیمتي تیلو نه ډیوه بدل شوی سپینه را صفا رڼا کوي دغه سدا صفا سوترا بهترین نظام دی شجره مبارکه هغه قران او سنت دا نظام اصل دغه شجره مبارکه نه ماخوذ دی ځکه قرآن سنت او د توحید عقیدې ته او دې نظام ته شجرې سره تشبیه ورکړې ده کنه قرآن کې نه وایي سوره ابراهیم کې ها کلمه طیبه کا شجرتن طیبتن نو دا عقیده دا قرآن سنت دا نظام دا شجره طیبه شجره مبارکه ده او دا داسې شجره ده د قران سنت دا نظام چې دا نظام د عین ماخوذ لا شرقیه ولا غربیه څنګه چې هغه د زیتونونه نه مشرق ته نه مغرب ته وسط کی نو نور په لګی نو چې سونه په نور زیات لګیده نو هغه مر د دې تیل سي شفافي نو دقه سي د اسلام د نظام هم شرقي غربي نه ده بلکې برای راست د بر نه راغلی دی الهی نظام دی او دی وخت کې شرقي غریږي دا دی چې بس دنیا کې نن غټ دوا سوچونه چلیږي یو مشرقي او دوی مغربي کنه نو دا شرقي او غربي نه دی بلکې دا الهی نظام دی برن راغله نه د مغرب دی او نه د شرق دی او نه د غرب دی نو دا خو یو مثالو ويضرب الله الامثال للناس فی بیوت سره دا خبره کوي چې دا نظام او بهترینه معاشره د دې د افاده او استفاده زه کم دی دا به زکه چرتنا نو فی بیوتن دا به الله کورونو کی د دې نظام زین سازی چې کیږي د دې نظام ایزده کړه چې کیږي د اسلامی نظام او معاشره نو دا به د الله په کورونو کې کی د مراکز دا د دې د پاره تعلیم ګونو دي د افاده او استفاده ځای دی مساجد دغلته به د دې حوالې سره تعلیمي او د دې حوالې سره به ذهن سازي وي خو بیا د دغه مساجدو فی بیوتن داغه یو سو اهم کارونه خي جمعهتونو سر بس کوي دا خو د اسلامی نظام او معاشره مراکز دي دینه دا غسل کی دا نور خو یو درې خبره د مسجد متعلق دی یو دا د ان ترفع یو دویم ویسکر فی اسمه او دریم یسبح له فی بالغدو ولا سال دا درې خبره به د جمعه تواله سره عجیبه خبره الله وکړه یو ان ترفع من د جمعات تعظیم او احترام وي د مسجد احترام او تعظیم دا ضروری دی دویم د مسجد په کارونو کې یو کار ويذكر فی اسمه دې کې به درس تدریسی ان یذکر فی اسمه دلتا اتقان غرائب القرآن معنا کړی دا اے ان یتلا فیها کتابه د الله کتاب په پکې بیانې کې درس تدریس او دریم شی یسبح له فی بالغدو والعصال من ذکر تسبیح دا به عبادت مطلب دا د مسجد دوا درې بنیادی کارونه شي یو احترام تعظیم د صفائی سترای تعمیر دا ټول په دی اول کې رااله او دویم کار درس تدریس او دریم کار منځ او عبادت دا د مسجد کارونه شو غټ بنیادی نو د مسجد نه ودا کار غستل غواړي نو چې کله درس تدریس کیږي نو د دغه نظام او معاشره والی سر بزین سازي کیږي خلکو تبا د دې نظام او د دې اسلامی معاشره والی سره تعلیم مهیا کی خلک به د والی سره ایجوکیټ کیږي کنه نوې اصطلاح سره ایجوکیټ نو په دې به ایجوکیټ شي وي لکه تعلیمي یافته به شي چې در تدریسي خدا خو د قران لنډه خبرې دي دلته مسجدونو کې اولنې مسجد چې پیغمبر آباد کړي دی واغه د ټولي دنیا د مساجد د لپاره حیثیت د مرکز لري مسجد نبوي ده نو علماء په دې مستقل کتابونه بیا لیکلي دي چې د مسجد نبوي کار او کردار سو او د جماعت کردار معاشره کې سره نو د مسجد کردار د مسجد نبوي نه معلومیږي په دې باندې کتابونه دي مستقل یو عالم په کتاب لیکل دی ډیر بهتر دا غي نوم دی تعمیر معاشره میں مسجد کا کردار خ کتاب تعمیر معاشره میں مسجد کا کردار مسجد د معاشري په تعمیر کې څه کار لري کردار لري اسې نورم پښته دو درې کتابه زما د علم مطابق خدا دا چې مسجد ډیر اهم ځای دی ځکه زه اکثر ویم دا ټکی تقریرونو کې مم تربیاتی کلاسونو کې مم چې جمعات دا د مسلمانانو د معاشره جمعات او مدرسات دلو دماغ دي دل دماغ انسان دا وجود دی کنه په دې کې سر دی په دې کې زړه دی په دې کې خپې دي په دې کې لاسونه دي نو دا رنګ د دې اسلام د معاشره هم داسې زړم لري او سرم لري او خپېم لري او لاسونه هم لري د دې جماعت مدرسې حیثیت پکې د سره دل او دماغ دا جماعت د اسلامی معاشره زړه ده او دا مدرسې څه ده دماغ دی څنګه اوس ادا سه وګوره زړه ده حدیث کې نه راتلل نبی علی السلام فرمایلیو چې مؤمن سوګ ده چې قلبه معلق بالمسجد وګوره زړه به کنه مسلمان زړه به جمعات سره لګیدلی دا ځکه زړه ده د مسلمان به د مسجد سره محبتي مینه به حدیث کې دا مراتل چې جمعات کې مؤمن خوشحالي منافق تنګي یو خو د سړی ضرورت ته وځي کنه خو یو تنګيږي باندې سړی چې بس څنګه به ضرور زم باندې سړی خو کار دی بل خبر خو مؤمن په جمعات کې خوشاله دی زړه وسر لګیدلې دی دا زړه دی مطلب دا که دی دنیا کې بار ووت تجارت کاروبار لین دین ها دارنګ ملازمت لا ارسل لاړ خدا د زړه به د جمعات سر لګیدلی چې دا د سوجي چې بیا به کله جمعات تزم نو دا زړه دی سو پورې چې د امت په زړه کې مسجد دغه سینې ناس نو د امت مسلې نه حل کیږي دا خبره چې دا سه دلګي جمعه سره پیدا شي د امت یوازې طالب مولا نه ټول امت او دوی ما مدرسه سره دا دماغ دی څنګه دماغ دی دماغ معنی فکر سوک ور کوي فکر مدرسه ور کوي مدرسه د فکر ورکولو ځای دی د فکر ورکولو ځای اوس سو پورې د جمعات د خلکو زړه شوی نه د معاشره او جماعت سره محبت نی پیدا شوی نو مطلب دا دی چې جماعت لا کردار نه دی ادا کړي اب څنګه ادا کی دا جماعت به جوړه داسې آباده به داسې د کې به داسې معمولاتی چې دا خلک په شوق راشي مونږ جماعت نه سره جوړ کړل جماعت کې مونږ داسې سه دلچسپي والا سه پیدا نه کړ چې خلک په شوق راشي هغه وای بس مولوی سه بڑا جویم پر ما قصه شروع کړي نو په قصه متنفر ک د جمعې پر منبر محراب نه س د د د فائدې نوې س موضوع باندې خبره نشته مونږه غ دلګي ولا پیدا نکړه ا دلګي به د مولوی سه پیدا کړي چې دا جماعت د خلکو زړه شي دارنګ بده کې داسې سرګرمه دینی چې خلک په شوق راشي موږ به پیدا نکړو بلکې مولوی صاحب د خلکو نو اول منډه وای بار نه وای څنګه سلام وګرځي کنه مولوی صاحب اول منډه کی او نور خلک ورپسې بیا منډه ناغه جمعات کردار داو چې د خلکو دلګي جمعات سره پیدا شي داسې بکې او مدرسه سوا دماغو د فکر سازه زین سازه زیو نه مونږ بس قیل قلنا اعتراض جواب ضمیر پکشته و نشته دیو ها کله کله زه خان نو مم پچکس ور پسې راواله وګورای چې ضمیر پکې کم ځای دی ابا کو دا نه چې نه کو دا ګنا مونږ هم کو نه چې نه کو خو لکه دقه صرف مقصد نه دی د دې تعلیم په نتیجه کې وسره سپ کار دی فکر سازی ذهن سازی او تربیت په کار دی نو مدرسه که فکر سازی ونکي تربیت ونکي نو مطلب دا چې مدرسې خپل کردار ادا نکړې شو ځکه زموږ د تعلیم خو بنیادی مقصد سو هدف سو يعلم الكتاب والحکمت نتیجه بسی یزکیهم دا منتیجه نو جماعت مدرسه ما دا د معاشري سری دل دماغ نو لاړ شه مسجد نبوي تا د پیغمبر مسجد نبوي ته لاړ شه وګوره چې هغه سکر دا او هغه سکول نو ما ته دا کتاب خو دا چې نور دی هغه په وګوره تاسو پته ولګي چې مسجد سکول خو پلند الفاظو کې د مسجد نبوي د نبي علیه السلام د صحابه دور کې دا د انفرادي او اجتماعي معاملاتو مرکز و انفرادي اجتماعي معاملات د امت اوس یو څو د تخیم په تباتولې کې څنګه انفرادي دی او څنګه اجتماعي مسجد ته د عبادت سره سره وفود راتلل راتل کنه وفدونه بلکې په مسجد کې خو د وفد د پاره مستقل ځای مقررو څوک چې تلی کتلې به کنه پیلری دی پای لیکل شوی دی پاغه پیلرو کې او یا چې کم مولیانو حدیث ویلی نای کې به کتلی سیرت چې چا کتلی په دې ستنو کې پیلرو کې یو پیلر د نبی علی السلام جمعات کې کومه وا استوانه وفود ها استوانه وفود وفدونه چې راتلل نو دغه ستنې سر به نبی علی السلام ناست او وفدونو سره به خبره تروا باقاعده پکې یعنی دا سیوایا چې ساده طریقې سره د وفودو د پاره د ناست پاسته زو شوبه قائمه وا دا به سمات الوفود وي نو وفدونه راتلل ملاقاتونه کېدل دارنګ هغه جمعات د عبادت ځای و عبادت خانه وه ذکر نفلی عبادات پکې کېدل تعلیم اپکې کېده وعظ او نصیحت د اصلاح تربیت نظام پکې روان ورکه مدرسه وا صفا مدرسه هم پکې ده دغه جمعات کې ده مالی غنیمت او صدقات با دلته را جمع کېدل او د زینب تقسیمېدل یعنی د غریب غرباو انتظام هم جماعت نه کېده دارنګ نبی علیہ السلام غنیمتونه هم دل تراتل دې جماعت ته برال دې زنه تقسیم شو اجتماعي ځای او که چرته غریب غربا براله لو داوی به ضرورتو نو نبی علیہ السلام به باقاعده دا غي د پاره اعلان کاو ایو ورځ چې وفد راغلی او کنه ویلید کپڑے لباس هم داسې پوره نو فقر فاقه په مخ باندې وا نبی علی السلام مانځه ټیمو بلال ته ویزا اذانو کا چې اذانو شو مانځنه بعد نبی علی السلام پاسه تاسو دارونه راغلی دي ضرورتمندي ورشه راوړی نو وی دو ډیری جوړ شو د خوراک او دویم دا لباس او نبی علیہ السلام خوشاله شو هغه بګی تقسیم کړو وګورنو د غریب تعاون هم سن شوی دی جمعه د نبی علی السلام نشه مطلب دا چې دا یو رفای زمو د خدمت خلق د صحابه کرام مجالس پکې کېدل مجلسونه باقاعده مجلس داسي وای چې دای شوراګانی پکې کی مجلس داسي وای داغي د مذاکرو مجلس پکې کی دعوتی مجلسونه پکې کی دینی اجتماعګان او اجلاس دغه پروګرامونه پکې کی دارنګ د دا اسلام او د نبی علی السلام په مدح کې پکې اشعار ویل کېدل باقاعده د اشعار او مجالس پکې باقاعده لګېدل دا زموږ د دغه مجلس نه قائمه یې سره امین الله دیم نعت خان او نظم والا دی کنه نو باقاعده با دغه سي مجالس بکیو نبی علی السلام په منبر باندې ناس او حسان بلګیاو دغه رنگ د جهاد تیاری دلته کېدا بلکې ټریننګ بګی کېدا ټریننګ او مول مومنین والا روایت نه ده چې ویابشیان راغلي وو د نیزو مظاهره یې کوله، دا جهادي مظاهره وه او ام المؤمنین ولاړه وي د نبي علیه السلام شا ته، وایي ما ته نبي علیه السلام ولاړ و، ما وایي د هغه په دې اوږه باندې سر ایښی و، ما هغه مظاهره کته، دا جومات کې شروع وه، کور نه یې کته. دغه رنګ په دې مسجد کې دا و چې د سفر نه واپسي حاضري به جومات ته نبی علیہ السلام چې سفر لاړ واپس به جمعه ترات جمعه ته بازي ولی جمعه ترات جمعه د ای هډ کوارټرو نو چې بار تلی نو سور از بار ده نو حال احوال معلومه ای حالات څنګه او پروګرامات معمولات څنګه روانو ذمہ داران نه به حال احوال معلوم ک بیا وکورته او دویم دا چې تلو کې هم ذمہ داري اوس پاري الکه ته دا کار کې ته دا ته دا دا ذمہ داري به واپس راغې ذمہ خاص چلو کارګزاري وای دې د پاره پیغمبر مسجد نه سفر لته مسجد ته واپس سفر نه راته دارن قیدیان قیدیان با هم د مسجد کې سنو پورې تړلې کېدل یعنی جمعات جیل خانم با د جیل کار امتیاز فیصله د شریعت په جمعات کې کېده فیصله بدل تو شو حد بچرته جاری کېده بار ځکه حد جمعات کې نه جاری کی الله دربار او دا قانون می چې حد او فیصله جدا جدا ځای کې اوس هم زموږ عدالتونو کې فیصله وشي او سزا سي عدالت کې نه ورکه خو بار ورکه نو فیصله د نبی علی السلام جمعات کې اے سب وایو کم کم بوایو خلند دا چې بری بیک وخت د نبی علی السلام جمعات دار الندوا وا د شورا او د میټینګونو ځای اجتماعي مسایلو لپاره ها اجتماعي مسائلو د شورا ځای دی دارالاماره وا حکومت دې ځای نه چلی ده دارالتعلیم تعلیم دې کې دارالکفاله وا کفالت پکې کې ده د غریب غربا دارالافتا وا فتوی دې ځای نه ورکړي کې دارالقضا وا فیصله دلته کې ده دارالاسلام والارشاد اصلاحي پروګرام دلته روان او دارالعبادت خو دا د مسجد نبوي کارونو دیو جنا چې کله مسجد په دې طریقې یا د دینه څخه کم زیات خو جسنا سي نو دا په معاشره کې ډیر لوی کردار ادا کوي نن زموږ د جماعت کردار سپاتې شو هغه عظیم زه مسجد چای د معاشره ډیر لوی کردار ادا کوي هغه زمون صرف د 15 وخت مانزه شو بس زما کې صرف 15 وخت موزیک نه مرګ یې سنوي زیات نه زیات پکې د تعلیم سره لګه سلسله کوا وا بس هغه نور کارونه او درېدل په دې خبره پوهیه زکه د مسجد اثر بار په معاشره نشتا شته نه مسلمان اوس جرګه جمعات په ځای باندې اجرې ته وړي ولې هغه مسجد کردار پرې خو د مسجد نه د غریب غرباو د پاره س تنظیم نکېږي نو هغه خلک لاړل غریب غربا هغه د ایم پی ایم ان او د خان ملک په دروازه ودرېدل نو شو داسې نتیجې مونږ وایو لکه خلک چې د سیکولر لیبرل شو هغه مونږ رابطه ختم شو کنه دا رابطه مختلف شکلونه دي دا رنګ کم کم بسړی یادای فیصلی دیزا اسلامی نظام نشته کنه نو دا مسجد خپل کردار ادا کی کړ دانه چې مولوی صاحب د اسلام نافذ کی اسلام نافذ کول د اختیار نه دی او نه قوت نافذه نه بغیر کی خو لیکن په دې معاشره کې صلح صفائی صلح صفائی خدای کولی شي حکومت به میفرین خکار کوي دا کردارم جماعت پرې خو ای کنه داسې دا کردار مونږ نه ادا چیرې په علاقې کې او دوه کسانو جنگ وکړ یو دوه خاندانونو په جنگ دي د جماعت کردار ادا کوي دا مسله ولسکی حل کی نه په بدمعشانو حل کوي نو دا مسلې بدمعشانو ته لاړې ولی جماعت خپل کردار پرې خو اوس کدا تمام کارونه جماعت د خپل وس مطابق شروع کړل په دې جماعت با اعتماد پیدا شي مولوی صاحب باندې به اعتماد پیدا شي د دې جماعت کردار به په معاشره باندې وشي اثر به وشي عوامي رابطه به جماعت سره نو بیا به دا جماعت څه شي د معاشره دل شي کوم چې مجبوي کې کېدل زه دا وایم ار جماعت نه خو کم اس کم په محله کې یو جماعت چې دا کارونه د خپل وس مطابق سونه کېدی شي کنه اوس پکې جهاد ټریننګ نشي کولای سم دیشګر دی وو خبر دیشګر شنو خو زموږ د واسنه را خلکا دا چې دا نور کارونه د وس چې کوم دی د قانون په دایره کې دي دا هم کولې شي خو هغه شي نه مو پرې خپل نو د جمعات هغه اثرات په معاشره ختم شي بس جمعات صرف ملا کی دوړ مسجد تک او صرف پنځه وخت مونږ بس دیو جن اقبال دا خبره ډیر په حسرت کړی دا یو ځای کې اشعار کې وای وای وای دا سه الفاظ دې ذهن نه رانه شو چې قوم کیا ہے اور قوموں کی امامت کیا ہے قوم کیا ہے اور قوموں کی امامت کیا ہے دا غره دا مولوی سے بیا دی قوم ستوي د قومونو امامت ستوي د قومونو لیډینګ کول ستوي وی کیا جانے یہ دو رکعت کے امام امام صاحب غسر و دو رکعت منز کوي بس نه دو رکعت امام دا خبره نه پیچي اسره وای به زما خدا کار دی چې بس تنخواه راکې مونږ کوو بس باروزه او د دوه رکعاتو امام ته د دې پته نه لګي چې قوم ستوي د قومونو لیډینګ او امامت څه شي نو دا امامت بالا سړیو کې چې د جمعه دا کردار به حال کی خو بهر حال دا سنان سنو بس په دې بیا اعتماد پیدا شي خدا بس سنا ستکه نو مونږ ټول عمر بس صرف اقیم الصلات او زکا دا خبرې کوو نور سني د معاشري خبره د معاشري دراغونډې دو د کردار سنا زموږ د وس د غریب غرباو سوچ فکر دانی دا تشتا شینه د خپل دایره کې د وس یو سړی یاره دا واس واس نه خپل واس مطابق چې سونه تانه کې دیش په دې کتابونه شته سړی وګوري نو هغه چې ګوري پته لګي چې یاره دا کار مې دا واسطه دا دا وکه بس کار رواني دا بزان سره دغه سي ټیم برابر کې مرګري ابا تا سره دا کار بکیږي نو په جماعت مدرسه باندې به اعتمادي دا به خپل پیشکه سکار به خینو خلک به بیا راځي موږ دا ځای ده کنه ورکوټي مسجد جمعات ته خو دې ټول علاقې دا خلک بچی دلته داخله لراولي خپل جمعاتونه امامان پری فتوا د دې ځای نه وړي مسلې په دې ځای حل کړي که جرګه رااله دلته وروړي هر څه ولی یو اعتماد د مسجد او د کردار ادا کړی دی په دې معاشرانو په محلي باندې غاثر دی زنانه دل تر علیږي په زید بل زنانو مدرسې دا ډېر خبره هغه اعتماد جوړ شي خلک وې نه کردار دغه رنګ د خدمت خلق خبر الحمدلله دې زنه خدمت خلق کی د وس مطابق خلک نه چې هلکه دوی خو یوازې د دین خبره نه کوي د خلکو د دنیا هم څه سوچ لري دا ټولې خبرې نو خلک چې دې ته ګوري نو اعتماد دی نایبانې به اثري نو مستا دین ته د دینه فائدہ ملو شو تقیت ملو شو لکه جمعات لا جمعات خلکو لور کوي کو جمعات له خلک ور کوي زمون کنسپټ خدا دې چې جمعات به صرف جمعات تراوړې نه جمعات تراوړلو سره کله کله د جمعات لپکاري چې ورکول مو کی ورکول بم کله کله کوي کنه دا دا زمون سمرګری دي داسې دنیا والا خلک دی خو حیثیت والا او دنیا والا خلک ابل ورځم راغله یو کس نو دونه ډیر داسې نه راځي خو بس مخ کې نه سنا سره جوړ شوی دی او خاندان جوړ نه ما ته وی چې او ډیر لوی خاندان د خپل خاندان او ډیر کس خ سیاسي کس او ډیر لوی حیثیت والا کس خبره کوله ای رشتہ دار نه بیا زموږ متعلقینو کې نه ده خو پیجنګلو شته د علاقې په وجه بس مونږ ټول پیجنی نه ما ته وی هغه راته یو مجلس کې وی چې ستاسو د جماعت مدرسه او مفتی صاحب نه دی د مې په دې نورو مولیانو کې ځکه خوښ دی چې نور مولیانو یې راوړی او د خلکو له ورکوي ته کو دای ذهن کنه لکه عام سړی نو مو خو خپل ذاتی ور نه کړی او نه موږ د سرمایدارو چې خپل ورکو خو ته به یو نظام جوړه دا اوس رمضان شروع کېدونه نورې تفسیر شروع رمضان شروع کېدونه درې سلور ورځې مخکې مونږه ساڑھے تین چار سو فیملیانو تراشن ورک خو مخکې ممغټ پروګرام کو هغه دونه کسان شي چې زموږ وسنی ډېر اوس خلک خو په زرګونو راشي، نو اوس هغه موږ داسې محدود کړی دی، نو داسې خفیه طریقې سره شاته دا مسجد له چې پلاټ اخیستی، هغې کې بس هغه څه بعضې طالبان ملګري په کې ومو، نو دی موږ په داسې موقعو باندې، نو اوس چې دغه شی د خلکو کور ته د غریب لاړ، نو هغه ذهن جوړ شي چې هلکه دا جومات خو زموږ د دنیا خیال هم ساتي. او ما ورته وویل چې هلکه دا په کې نوی کار د کوم ځای نه، دا بدعت دا پیغمبر کړی و. تیمه نه وي اعلان نو کړي غریبانان چې راغلي پیغمبر کړي دی جمعات نو بهر حاله سي دی پورې ویم چې دا د جمعات سره کردار کله چې د جمعات دا کردار وی نو یقینا زموږ په دې معاشره باندې اثري او دا مغه خبره چې ما وی شیخ بوي کابل ګرام سره ها عوامي رابطه عوامي رابطه د تداغو وې مغه عجیب مولاو د خپل کلی بسات څنګه چې دا مسله کلکه کولم توحیدوم د قانون نو بل طرف ته عوامي رابطه دونه مضبوطه و داغه د تمام کلی خو شا فیصله صرف د لراتلې ټول جرګه مرګه د کوله دغه ته بچي و کابل ګرام کې ته وی جوړې د د کابل ګرام بچا ده بغیر د باچه بے تاج باچاو تمام جرګې مرکه تمام د کلی د کلی د علاقې مسلې بدلته عوامي مسلې راتلې عام شیخ سره یاره شیخ صاحب د غلاره خرابه د سچلو کو جی دا غپلان کیږي کده عوامي د علاقې مسلې زه یو ځل کابل ګرام تتلم ما دوره کابل ګرام کې ډېر پخوا کړی دا نور مرګري زم مولیان شوی دی بیا تیری دی مفتی مشتبه صاحب مفتی شریف حسین صاحب دی ټول دی چې کله دورو لتل هغه وخت کې به زم ملما پته ورتلم راتلم نیوالته زما یو شپې نیمه لاړم زما به دا طریقه وا شیخ سره مې یو شپه دوه تیر کړل دورې ابتدا کې یا منس کې بیا به تسرالم او زه چې هم نو ډیر مخ کې طالبې کې ما یې سره دورې کړې نو یو ځل زه د روستو طالبې نه بعد از چکر لطلم کابل ګرام ته د مارتون پلار نو چې کابل ګرام لار ته ورسېدم په دې باندې دا ماشينري لګیا و کار کو د صفا کو چې کلی ته ورسېدم الته معلوماتو کنه وای دا شیخ صاحب دا کار شروع کړي لارې چا جوړولې شیخ صاحب جوړو هغه دا کار ورفای ځکه لار د ای حکومت نه جوړلو هغه حکومت پر خوستم نه وي د حکومت د زما کلی ته پوخ روډ نه راولي زه په خپل کول شي وې ځکه دوی چې دا تور کر لراولي نو دې پسې بیا دوی راځي او جی بزین والا سره ناغه لار د مارتون تر کابل ګرامه پورې دا شیخ صاحب په اعلان د عوامو په تاون دا وی شیخ صاحب روان کا کروڑې دا سي مزیدار برابر کړو کچاو خو بس سمې کله کانی غټي اواره کړي او دا ماشيندري لګیا نه دا سي سړیو ابا وی رابطي عوامي رابطه نو ځکه چې ته سکار کې انقلاب تبدیلی راولې نو دا به ته دا ټول شي نه بیا په سر اخلې یعنی شپه ورځ به وته یو کې او کته زه وته وزګار نه مو د زړه زور وینښتنو بیا د انقلاب او د تبدیلی خبره مکو بیا وګټ کې کینه چرته الله الله کوا دا د زړه د زور او دا د زړه د ستړی کولو کار دی الکه پیغمبر ځان نو ستړی کړي دارنګ دا زموږ د مشایخ وګورئ شو د ټولو ځان ستړی کړي دا پاسانی کې زموږ دا خیالي جوړې دا انقلاب په دې راځي چې استاد تو ګورو هغه ته خصوونه زرګونه ناشتي او موبایل وته فیسبوک لګېدلې ده او گاډي وته دا به جوړې زپ موبایل ته کینه ودار سبا په خپل وشي نو وې جوړې دا د ناشتي سره کی دا به مخ کې دونه مهنت اوکې اوکې اوکې نو علاوه په آرام کې نه نو ځکه مولانا زکریا صاحب وی کم خلق چې زمونږه انتها ته ګوري هغه دې زمونږ ابتدا مو ګوري مونږ نن سبا د مشایخ او استادانو انتها ته ګورو غیب ابتدا ته نه ګورو نو موږ جوړه تالی کی زرغونیږي دا بس چې دغه تکې نه دار سو شي نه دا مخ کې زړه خړل کیږي مهنت کیږي نه بعد یو نتیجې ته سړی رسی خو بهر حال خبر را نوګد شو فی بیوتک چې دغه د الله نظام د معاشره بهترینه دا به کم ځای دا فی بیوتن او د دغه بیوت تذکره وکړه بهرحال نو دا دا افاده او استفاده دغه زو خو جمعاتم او د الله د دی نور تمثيل بیان بیا شپګم رکو پدې کې بیان دا الله د نعم انعاماتو کوي علم تران الله یسبح له من په سماوات او الارض او الطير صافات دا ټول دلایل دي یعنی انعامات دا دې د پاره چې وګوره د الله دا نعمتونه دا پتا چې شوی دي نو د دې نعمتونو د وجنه د الله د نظام تغاړه کېدا دا ومنه کم چې بیان شي اکه تکوینی نظام دی کو تشریعی نظام دی ندی کې تکوینی بیان شوی تکوینی تشریعی به منی د الله رب العزت دا نظام او ورپسې بیا و مرکو کې و مرکو کې خبره دا کوي چې کم خلق د الله د دې نور نه د الله د دې نظام نه مستفید شي ناغیله به الله پاک خلافت ارزی ورکی د خلافت ارزی وعده ده دا نظام یې ومنه او د دې نظام هغه خبرې خپل عمل زندګۍ کې راوستي نو دقه مستفیدین تبا سرا د الله د خلافت ارزی وعده ده په دې آیت نمبر 55 کې بیانې وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم امنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن کفر بعد ذلك فاولئک هم الفاسقون واقیموا الصلاه واتوا الزکات واتیوا الرسول لعلکم ترحمون دا وعده دا خلافت ارزی کله چې دا نظام عقیده کې راوسته شو او کم چې د د وس د عملو د معاشره هغه عمل او زندګۍ کې راوستل نو الله و بیا دوی له د ځمکه خلافت ورکی لا یستخلفنهم فی الارض وګوره امنو وعمل الصالح امنو س دغه نظام اومنه وعمل الصالحات دا احکام عمل کرا وستل نو ليستخلفنهم فی الارض د زمکه خلافت به ملاویږي دوی ته هغه خلافت به څنګه خلافتي دا خلافت یو سو امور بیانای هغه خلافت بداسي یو لیستخلفنهم فی الارض استخلاف خلافت وای دویم ولا يمكنن لهم ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم تمکین بوله ورکی او دریم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم امنا درې خبره یو خلافت حکومت ملاویدل دویم تمکین مضبوطیا د دین او د نظام ملاویدل او دریم امن ملاویدل دا سه حکمرانی وای حکومت وای تمکین وای او امن وای په دغه نظام کې بیا او دا خلک چې کله دا نظام ورکم نو دیو بکې بیا کم کارونه کوي کم نظامونه بچلې د دې ریاست د دې خلافت و یعبدوننی ولا یشرکون بی شیئا توحید به پکې شرک به پکې ختمي دا به د خلیفہ کاری بل واقیم الصلا نظام صلات بی بقره کې ویلو کنه نو ابراهيم عليه السلام نمرود او واقعاتو کې سویلو حفاظت توحید او اشاعت توحید ذمہ داری وا دارن واقیم الصلا نظام الصلوات او زکا نظام زکات واتی الرسول او پاغي کې با اطاعت الرسول باغ نظام نو دی د خلافت وعده په دیوم رکو کې بیان او اتم رکو کې یا ایو الذین آمنوا لیستاذنکم الذین ملکت ایمانکم والذین لم یبلغوا الحلم منکم ثلاث مرات دا سه آداب خی خو لیکن سیندی سے وای چې دی آدابو کې مقصد دا خبره ده چې دا قانون الهی په دې غلط استعمال باندې کوي استعمال به د قانون الهی غلط ني قانون الهی استعمال صحیح وکړي وګوروي مخکې دا د حجاب دا قانون څه د پاره دا دا اخلاق د حفاظت د پاره بد اخلاقی پیدا نشي اوس وای چې کوم ځای کې د بد اخلاقه شیبه نشته نو الته د قانون د ضرورت هم نشته دا قانون به کم ځای چې کم ځای کې د بد اخلاقه امکان دی کم ځای کې د اخلاقه امکان نشته نو التا د حجاب قانون نشته لکه دا وګوره یا ای الذین آمنوا لیستاذنکم الذین ملکت ایمانکم والذین لم یبلغوا الحلم منکم ثلاث مرات دا کسان خو اجازه غواړي د دې خبره به خیال سات خو لیکن لیس علیکم ولا علیهم جناح بعدهن توافون علیکم بعضکم علی بعض کم زه امکان نی نو بس بیا اسی زختی به جامک دنه کور کې یادای کنه کور بار خو بار ده دنه کور دنه کور کې داسې دا چې کوم اوقات د خلوت دي نه ټیم کې پابندی ده پام کوه د بل خلوت خانه ته بغیر اجازه لاړ نش بد اخلاقی ده دا بد اخلاقی ده چې مثلا په یو نامناسب حالت کې مور پلار رور وغیره ونوینه بد اخلاقی دینه پیلاوی کله چې امکان نشته د بد اخلاقه سه عام اوقات دي نو بیا دغه کې دنه د تلو اجازه ضرورت هم پاتې نشي یا نابالغ ډیر صغیر دی هغه باندې دا پابندی نشته ولالته امکان د بد اخلاقی نشته او که چرته صغیر بالغ نه دی خدا دا چې قریب البلوغ دی ناغلم د ادب دی چې سبي اجازت بغواړي نو بس دغه تا ګوره قانون کې غلطي ونی شي غلط استعمال به جا قانون نافذ نه کې کم ځای کې د اخلاق او اخلاقی امکان یلته ده کم ځای کې نه ده نه ده ا خزا چې انتهایی داسې بوډه شوی دا زیب زینت نه کوي او نه هغه د نکاح مستحقه پاتې ده نو که بار روتا او بار حجاب نکو نو په دې قانون بیجا پابندی مکوي وګوره غیر متبرجات بزینا نو فلیس علیهن جناحون خیر ده اگر چې بیام دادا و یستعففن نو خیر لهن دغه بهتر صورت ته خو قانون پنا پیس کیږي نه انتهایی زیاته بوډه ټول د کلی وطن خلک وته دا نیا او د مشرب په نظر ګوري هغه د وعده او د نکاح پاتې نه ده بالکل نه داسي خو شرط به مغه زینت بنی اسنه چې د سلو کالو یو داسې میک اپ کړي ځان نه شلو کالو جنې جوړ کړي نو بیا به حکم واپس راشي نو دا یو خبره دا رنګ بل دریم وليس على الاما حرج ولا على الارج حرج ولا على المريض حرج دا بل د درم چې د کې هم غلط استعمال ني نو نو وی چې کوم غریبي خلک دی اجایز دي یا دا یو صورت چې ړوند بیمار ګډ شل هغه نه باز اوقات سړی کرکه کوي کنه نو دغه معذور خلکو وي چې اسنه مونږ دوی سره یو ځای خوراک کو د خلکو ته تکلیف ملو نشي الله وینا دا قانون نشته دا سه غلط بیجا تکلیف او تکلف ما جوړاوي نو دې کې څه د غلطیانو نشاندهي وکړه چې دا غلطیانی او د اخیری رکو کې بیا نه هم رکو کې مخکې د نور بیان شوی د نور الهی نو دای چې کم دای دی داغه د پاره حسن صحبت تلقین دا خبره کوي چې دغه د نور منون کې د دې نظام او د دې دای له پکار دی چې د حسن صحبت وی د صحبت خي مجلس یې ښي ناسته پاسته تعلق یې ښي ځکه کله کله سړی دین اسلام نظام قانون منی خو کله تعلقات د غلطو خلکو سره نو د غلطو خلکو اثر پکې نو د دبا حسن صحبت د خو خلکو سره تعلق نو علاوه د معاشره او د ملک د نظام د قانون د دل او دماغ کې پروت او کو غلطو خلکو سره ناسه پاسه شو نو بیا بدای چې نقصان به ورکوي د ده فکر سوچ به خرابیږي نو ځکه وایي فلیحذر الذین یخالفون عن امره ان تصیبهم فتنه او یصیبهم عذاب الیم غلط صحبت نه بزان سه حسن صحبت به ښه صحبت به ښه تعلق به ساتي نو البا دا معاشرت درست روان بسم الله الرحمن الرحیم سوره فرقان سوره فرقان دا مکی صورت او دا صورت تقریبا دا دور دی چې کم دور کې سوره مومنون نازل دی تقریبا په مکه کې متوسط دور دا درمیانه دور چې کوم دغه دور کې نازل دی صورت کې بیان او موضوع سره د صورت موضوع دا دا د حق او باطل منس کې فرق او امتیاز او د غي اصول او ضابطه حق او باطل منس کې فرق او امتیاز او د غي اصول او ضابطه دلته خي لکه مخکې قانون بیان شو سوره مومنون کې د سو د معاشره او سوره نور کې د نظام سیاست مدني التا معاشره معیارات دادي عوام د پدی معیارات باندې معاشره کې ژوند تیر کې دا صفات د ځان کې پیدا کی نو سورت نور کی وی حکومت د معاشره د بچو حفاظت د پاره قانون انسداد بد اخلاقی نافذ کی نو دلته اوسوي چې د حق نظام او د باطل نظام د حق عقیده او د باطل عقیده مس کې فرق سره دا فرق پیژندل ضروری دی فرق به پیجندل پکاري ضروری شی دا بنیادی ضروری خبره او دا دغه فرق اصول سری او ضابطی سری ادي صورت کې خي د حق او د باطل نظام د حق او د باطل عقيدي منس کې فرق امتیاز او داغه اصول او ضابطه د دې لګ وضاحت کو نو بیا دې صورت تراز ادا دا چې تاسو ګوره اسلام او پیغمبر اسلام او تمام انبیو صرف د حق سمج خلکو ته نه دی ورکړي چې لکه د حق سمج او پوی ولره بلکې د حق د سمج او پوی سره بیا د حق پلول عمل کې راوسته او درېمه خبره بیا دا ده چې د حق سمج او د حق عمل سره سره د باطل شعور مر کړي دي دا به ضروری ایمان د پاره په نشو زما پټکو د حق سمج بمی خو سمج نه بعد به بیا د حق عمل کې مراوستل ځکه مولانا ادریس کاندیلوی رحم الله خپل سیرت کې سیرت مصطفی کې اوځه کې لیکلي ایمان جاننے کے ساتھ ساتھ ماننے کا نام ہے پوه نه شوي ایمان څه ته وای جاننے کے ساتھ ساتھ ماننے کا نام ہے ایمان صرف دې ته نه وایي چې زه پوه شوم صرف نه د پوه سره سره منل او عمل کې راوست نو یو د حق پہچان ده دویم د حق بیا عمل کې راوستل دي خو درېمه همیشه د انبیو د کتابونو د قران او د پیغمبر داده چې د دې حق پہچان د حق پویا د حق عمل نه بعد د دې مقابل کې باطل دغه شعور دا ډیر ضروری دی ال حق کامل شي پورا په حق سره پوي شي سو پورې چې مقابل کې د باطل شعور نه راغلی دا بنیادی ضروری خبره زموږ مسله سي موږ حق او پیجنو خدا حق مقابله کې مغا باطل او فتنه نی پیجندلی نو مونږ کله کله خطا شو نو د دین په جامه کې خطا شو وجه صدا ها د باطل شعور نشته قران څه کوي د قران صفت سو شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان دا د قران کمال ا فرقان دغه ته وای چې حق اوخی خو ور سره مقابل کې باطل لپاره به دا ټکی نه سم چې باطل مخی نه د باطل شعور خول خدا مطلب ده چې خشه ده کنه شعور ده حق خودل او د باطل شعور پیدا کول دي ته وی فرقان دا درې خبرې ضروری دي ما وی اکثر مونږ ولې غلط شو دوکه شو مسلې پیدا شي غداران را ننوزي ها یا دینی سړی دی اوس شو ها په غلطه شو ولی دینی خلک گمراه نشي کله کله او هغه کله کله قصدن مدن نه غیر شعوری طور گمراهی پسان نه پويږي چې زسه کوم خلینه داسې خبري وزي وجه سي په دې پوي وجه دا دا چې دغه طالب صاحب دا مولوی صاحب دا اجي صاحب دا تبلیغي صاحب دا مذهبي صاحب د حق پہچان خو کول شي هغه ملي کړه د خدای مقابل کې د باطل شعور نشته نه پیچ اس ډیر خلک کم کم به ته چې څنګه سړې دوک کی او د دین په جامه کې مذهبي خلک دوک شي دیو جن د قران د پیغمبر اسلام او د تمام انبیو کار سره حق پہچان د حق بیا عمل او دریم کار د حق مقابل کې د باطل شعور دا صورت دقه شعور ور کوي مخکې نظامونه بیان شي مؤمنون کې د معاشره او نور کې د سیاست د مدني نو دلته څه کوي اوس دقه د حق باطل منس کې امتیاز او فرق او دغه اصول خي باطل شعور مو پیژنه باطل څه شی ته چې حق پیژنې باطل به سره خامخه پیژنې ګینه بیا به ګډوډي غلطيږي به مثلا توحید ده توحید منل پویول ضروری دی خود توحید مقابله کې بشرک پیجنې ورنه سباله و په شرک اخته او ته بسوي موحدم وګوره زموږ شيوخ چې دا د توحید انداز نمایه ده نو دا په دې اصول نمایه ده چې باطل شعور خي دیو جن دغه توحید د توحید ټکی دا نور مولیانم وای نه وای ځان د چاله توحید وای ها عام مولیا نور دیو بندیانم وای خالق دې مالک دې توحید ټکی مو وی الله توحید ومنه خو مقابل کې هغه باطل د توحید چې کم دې شرک دای وضاحت ودان نه کړي نو دلته وی زمو عهدم توحید ومنه الله خالق دې رازق دې مالک دې یا تبلیغیانی نو توحید فی ربوبیت خو ته پړاو کړی شي خو لیکن دا ده چې د دې مقابل کې هغه شرک فی الوهیت نه دی خودل شوی نو د په منبر دلته ودري خالق مالک زمکه اسمانونه غټه فرشتي پیدا کړی دي او چې ګوري بل ورځ خزه ګوتې نه نیولي بابا لره وایي وجه صدا د دین په جامه کې گمراه شو وجه سوا چې د توحید مقابل کې د باطل شعوري نشته چې د د شرک تمام اقسام پیجندلې وې نو بیا به د دا شی نه کاو ځکه زمونږ د شيوخ او زمونږ منهج د توحید د بیان کمالی دا دی چې د توحید مقابله کې څه دی هغه باطل د شرک شعور دی دغه شراشه سنت ته چې پویم کم پیګنه سنت ته دا اوس هندي ټکی وینو اوس وضاحت کې سیندی دغه څه ټکی وي هغه تشریګان نه کوي هغه دغه د خال شیخ صاحب دی ښا بس صرف تعبیرات کوي لنډه خبري نو سلک سنت ته نو د سنت چغې ټول وي تبلیغیان مې د پیغمبر سنت او د پیغمبر طریقو کې څه کامیابی عام دیوبندیانو په دې سنت دونه دونه کتابونه لیکلي دي سنت دا سنت دی او دا سنت دی او دا مستحب دی خو لیکن دا دا چې د دې سنت د دعوت او پرچار او خودو سره سره د دې مقابل کې چې باطل دی چې هغه ته بدعت وي دا غي شعور نه دی ورکړي چې د دې مقابل کې یو شی هغه ته بدعت وي او بدعت دا تعریف دی د بدعت دا پہچان دی د بدعت دا مصداقات دي نو هغه د خوا مسواک وي سنت ته په خي طرف روان دی سنت ته پنسیو چې دکړي دي سنت ته ها دارنګ په خپل مخه ته پدری وو ته خوراک کوي سنت ته خو کال ته مړیو شي نو درې مسل وختیم کوي ولی هغه د باطل شعور ولا نه ورکړي شي دغه سي کته د اسلام نظام کې نظام دی نظام دی اسلام دی قانون دی خو بل طرف ته د مقابل کې چې د مغربي کم قانون او نظام دی دغه شعور دی نه ورکړي دی بنه پويږي نوم به د اسلام علی او مغه سوي جمهوریت ته سار لاندې کړي ادا شعور نه دی پیچن پوه شو دا سي دا سي دا هر شي بارک نو دارنګ ته وې الکا صحیح خلکو سره شه حق پرستو سره مرګرتیا وکې ها باطل او فرقو نه ځانو ساته صحیح فرقه وډلې سره شه دا خو مونږ وته وې خو لیکن بل طرف ته مونږ ورته هغه د باطلو فرقو ډلو په ګوت خودلو نکړه باطل شعور مرنک نه سبانه پویږي نو سړی شي بل خوښ مسلمانی مرته خولا الو سره د جماعت باندې کلا کوسا خو لیکن بل طرف ته دا چې هغه نور باطل فرقې د وضاحت بونګونک د باطل شعور رانغه نو سوال شیعت نه متاثر شي قادیانیت نه متاثر شي سباله نور نوې نوې جدید غامدیت نه متاثر شي هغه شعور د باطل وسره نشته دا بنیادی خبره ده نو د اصول دي دغه سوره فرقان سیندی سوي دا کار کوي ځکه شروع سوکړه تبارک الذی نزل الفرقان دا فرقان والا کتاب دی د فرقان کوي د باطل شعور ول حق سره خي دا کار وای نو بهر حال دی صورت کې دا خبره ده او دی صورت کې ورسره د دغه حق او باطل فرق امتیاز اصول ضابطو سره دا خی چې د اتباع نور الهی چې کوم مخکې بیان شو دغه نظام دایې سموانی دی کنه نو دی صورت کې دغه موانع او رفع کوي هغه موانع چې کملار کې رکاوټونه دي دا غیره په دې صورت کې او ور سره دا خبره دې صورت کې خي چې مخالفین نور مخالفین د دې نور او نظام اپ توحید قران او رسالت کې شکوک شوبات چې خلکو زونه کې نو دې وجه نه دې صورت کې به مسائل سلاسم بیان کی توحید قرآن او رسالت او پای باندې شبهات دغه جوابونه دغه چې دغه مخالفین د دې درو شی مبارک خاص کر د خلکو منځ ذهنونو کې شکوک شوبات چي نو داغه شبهات د پکای دا رنګ دا ټول شبهات او اعتراضات په توحید باندې کتاب باندې او پر رسالت باندې او ور سره دی صورت کې یو اهم غټ بل بنیاد بل عنوان د عباد الرحمن او عباد الشیطان منس کې فرق دیم خولې ده عباد الشیطان سوق دی او عباد الرحمن سوق دی نو دا فرق هم خولې ده او پیژنې دا څه د پاره د تا تر ډلو پہچانو کې چې دا صحیح ډلی دا غلطی ډلی سباله چرته په غلطه ډله غلط شخص په غلط فرد باندې دوکه نشي نو عباد الشیطان او عباد الرحمن دای فرقونه خولي ا د دې صورت اخر کې بیا خی رکوګانو لرازو بیا اخر کې بیا دغه صفات بیان کړي د عباد الرحمن او د عباد الشیطان غ فرقونه دي هغه صفات چې سړی وګوري په دې صورت کې نو بس دای حاصل بدای بس حاصل عباد الشیطان چې دي دای نه خدا دي او رویه ده د دې صورت کې بیا ګوره یو دا چې دی قران ته خود ساخته وایي ان ان هاذا الا افکن افتراه یو رویه ده دا نه خیدا ده دویم وقالو ما له هاذا الرسول یاکل الطعام پیغمبر باندې اعتراضونه انکار دارنګ وقال الذين لا يرجون لقانا لولا انزل علينا الملائکه مطالبه غلطی کوي فرشته ولې ناراضي نامک کې قران خود ساخته دویم رسالت باندې اعتراض دریم مطالبه غلطه سلورم وقال الذين كفروا لولا انزل عليه القران جمله واحده په یو ځای ولې ناراضي بل وایزا را کایت ان سره آیات نمبر ها نبی علیہ السلام پس استهزاء خنداګان او استهزاګانی کوي پیغمبر پس اغا دا چې ان يتخذونك الا هزوا تا پور استهزاء کینو پیغمبر پور استهزاء بل ارایت من اتخذ الهه هوا اتباع خواهش خواهش پرست دا سګړ دی صورت کې بیا تور پسې ګوره ها شته بګی دا ټول دا څه صفت شه ها په دې کې وقار وقار سنجیدګي او وقار عباد الرحمن کې یو صفت سي وقار او سنجیدګي وي دا به سنجیدای بے باکا بے ډنګ ونی ته ګوره يمشون الارض حونا د د تګبا د انسانيتي د سليقي وي د سنجيدګي وي د وقار وي بے وقاره تک بنک بے ډنګ منی نو چې بے ډنګ شي نو یا ته بد اخلاق جوړ شي او که بے ډنګ شي نو یا ته متکبر جوړ شي او که په سلیقه شي نو سلیقه مندم شي او عاجزه والمی نو دا وقار او سنجیدګي ځکه عمر رضی الله تعالی عنہ یو قول دی سوی او ای تعلم العلم وتعلم لل تعلم لل علم السکینه والوقار قرآن پورا ير دی عمر رضی الله عنه وی علم حاصل کې خدا علم د پارا وقار او سنجیدگی ما حاصله کې وقار او سکینه سنجیدگی ناول صفت سره وقار عباد الرحمن صفت دی وقار بل دا سنجیدګی نه ده غوره ځان پوهه وای نو مرګر ویل چې څوک به چې چرته وسره باس مناظره وکم دا څه کنه دا څه صفت نه ده ښا دا باس مباحثه چې کله ته مجبور شې کې با ار وخلا چول دا سنجیدګی نه ده انا چې مولوی صاحب درس تناس ده او روزانه لوډ سپیکر لګولې ده بل کاری نشته نن هغه ډزاوا هغه بل ور بل هغه ډزاوا چاته خلا چولی ها اذا خاطب الجاهلون قالو سلام سنجیوی دا او چې کله سپه دی وی غپل نو بیا بس کورې کې اسې به ځان دا اشل قران رحم الله وای دا په ریکارډ دا خبره چې وای بعضی سړی وای چې سوچته چټو کرې می کی نو ځان په پزور نه ټوکره کې سنجیدګي به ځان کې پیدا کی وقار او سنجیدګي ستا به تک د انسانانو ستا به خبره د انسانيتي خاتم الجاهلین قالو سلام دا مطلب خبره به د سنجیدګي د وقار او بل والذین یبیتون لربهم سجدا وقیاما ها د شپې الله ته ودرېدل عبادت د شپې عبادت د ورځې خو کوي کوي د ورځې خو هر مسلمان کوي خدا خو عباد الرحمن دي نو دی بس کوي ها د شپې مدريږي الله ته شپې عبادت دا غدایان انقلابیان یادای کنه دی وکار کوي لکه څنګه د صحابه کرامو صفت سو رهبان الليل او فرسان النهار بخیل کنجوس بني بخیل کنجوسونو بس دی بیا کار نشي کولی ځکه د دعوت د پاره د سخا مزاج پکاري سخی صفت والا سړی تاسو ګوره کم سړی په طبیعت کې کنجوسی ده کنه نو چې څنګه د مال نه لګي دا سه د چاته دینم نه خي د کنجوسی خیال نه نو د سخا دا صفت دا بیا مالم لګي علمم خوري دی بجنه کوم خلکو د مثلا دعوتی تعلیمی کار کې ډیر کار کړی دی دا د نه خره چې دا سړی سره دا سخی دی سخاوت صفت پکې هم د علم سخی دی هم د مال سخی نو دا یو بنیادی خبره چې د کې به سخاوت صفتی که سخاوت نو د دای نشي جوړې دی د کنجوسی دی وینه د علم د ما سره دا ولی بل جنت ته زی بزب بستم ولی بل خشو زبس کافیم خشوم صحیح شوم دکی کنجوسی نو دا سخاوت والا صفت دای ل ډیر ضروری دی بنیادی دی او بل صفت والذین لا یادون ما الله الان اخر ولا يقتل النفس التي حرم الله الا بالحق ولا يزنون ها هغه دا یو دا چې شرک نه کوي شرک بنک عباد الرحمن او بل صفت ادا ده چې د معصیات او ګناونو بغاوتونو ظلمونو بلس دایو عباد الرحمن به ظالم نه دی به ګناونه نه کوي بغاوتونه علی الاعلان دا شي نه بنک دا صفات او دا سنورم دا د عباد الرحمن صفت دی صورت کې بس دغه خبره کوله نو د اوله رکو کې اوس راش دقه خبره کوي چې دا حق باطل منس کې امتیاز او فرقان ناول صورت شروع ادا کړ نزل الفرقان علی عبده دی کړی دی او یک د مشورو د سوکړه د توحید او د شرک توحید بیان کو مقابل کې شرک رد کو شعور ورکو ګوره الله الذي له ملک السماوات والارض دا توحید شو نو یک دم شعور د سور کوي مقابل کې د شرک فرق خي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك او په مشرکین رد وتخذو من دون من دونه الها دا شعور شو کنه نو په دی اوله رکو کې یو دغه د حق باطل فرق او پای باندې به تور مثال شرک او توحید او دویم هغه مسائل ثلاثه توحید رسالت او قران د دې متعلق د منکرینو چې کوم شبهات دي داغي جوابونه هم کړی دي په دې رکو کې دویمه رکو بیا دې رکو کې بیا دا رسالت د نبی علی السلام تصفیه د نبی علی السلام د رسالت تصفیه کوي په دې لسم او شلم آیات کې لسم کې د نبی علی السلام د رسالت خبره ده تبارک الذی ان جعل ان شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الانهار ويجعل لك قصورا ځکه دوی مطالبه وا خزانه ولې ناراضي نو پیغمبر تصفیه وکړه صفایي وکړه او په دې رکو کې د رسالت حواله سره چې کم حجابات دي دا حجابات رفع حجابات می کنه حجابات باندې بل صورت کې مثلا ډ خبره راځي رکاوټونه ا حجابات لري کوي دې صورت کې دې رکو کې د رسالت حواله سره نو درې مرکو کې به مسله د فرقان شروع کړي دا فرقان منه قران د فرقان د قران خبره درې مرکو کې د قران متعلق خبرې دی ورکه ټوله وګوره د آیت نمبر 32 کې وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القران جمله واحده دا هم د قران مطالعه نو د فرقان تصفیه کوي په قران چې کوم شبهات اعتراضونه دي د جوابونو رفع د حجاباتو چې په دې کې کوم حجابات وګوره دا حجاب دی کنه دا قران یو ځای په یو ځای ولې نه نازلېږي نو خلکو ته دا خبره حجاب کړه د قران منلو کې نو الله ته حجاب لري حجابات رکاوټونه اعتراضات او شبهات جوابونه سلورم رکو کې دا سلورم رکوم هم مسله هم د کتاب الله دا د فرقان خو سره تذکیر به ایام الله ورکه تذکیر به ایام الله د مخکینو قومونو د عذابونو تذکرہ چې وګوراوی دغه سه حجابات اعتراضات کول لونی ول پنځم رکو کې بیا تصفیه د مسلې توحید او د هغه حجابات لري کوي شپږم رکو شپږم رکو کې بیا بیان د دغه عباد الرحمن او دغه صفات د فرق د پاره د عباد الرحمن صفات بیانې او سره مسله د رسالت او مسره زمن کې وروړي دې طریقه دا د دې صورت حاصل شي بس دا تفریو کې بیا ان شاء الله درس کو